درود وایي درې دینه وایي سمجھ کې راځي کنه راځي وفيه پر عقد کې چکوم ده منفعت فائدہ ده لاهلهما يفسد العقد په داسې شرط باندې چې هغه شرط عقد تقاضا نه کوي فلهذا کامران استاد د څه شرط لګول دا چې کوم مفسد د عقد لپاره دی فريق عمر کې که شرط الحمل اے ویغه دا ازمکه غستا ته در کومه چې ته غنم کې وکړې ولیکن چې کله غنم اورې بیا به جمع کور تم راړې عامل ته دا شرط فاسد یا د نس کشرت الحمل او کامران استاد غنم دي چوکرل حاملی او به امرې به او بیا به دا ورکی او ذالک خان لالایما ما کول براړي یا د نس دا شرط فاسد ده لکه د سره حق مزارات فاسد شي او فحن یا دا ورکول علل حامل یا د نس وعن ابي يوسف رحمه الله امام ابي يوسف فرمای انه شان يجوز روا د مزارات اذا شرط ذلك على العامل چې کله شرط کړ شي ذلك دا مذکور په عامل باندې للتعامل په دې باندې تعامل چې کوم د لکواله خلق راغلی دی اعتبارا بالاستثناء قیاس کیه لکه په جوړولو د چپلو باندې یو مزارعات وي یو معامله وي مزارعات په ځمکه کې کیږي چې فصل باندې وکړي معامله او مساقات په باغونو کې وي باغ باغ نه لري باغ یاد کړل کوي بجلی راځي ها اچھا والمعامله على قياس هذا معامله په قياس ته دی وجوه باندې ده ما كان قبل ادراك هغه میوه چې مخکې ادراک نه ما هغه افعال کانه چې په معامله او مساقات کې قبل ادراک مخکې په کې درو د میوه نه من السقي وبكل وبكول والتلقيح تلقيح هغه په کجور کې چې دا مذکر په مؤلک مؤنث کجور کې څه چل پر سره کوي تلقيح ورته وایي قلم ورته وایي څو په قلم یې کړل بل تدبیر هغه راغلی تعبیر تدبیر نه اخلي تعبیر ها پیوند کاری جزاکم الله پیوند کاری ملاو زنده باد زنده باد خنا پیوند کاری ولحفظ او ساتل دې مې و چې ماشومان ولا رانشي سي ماشومان راځي بیا خو ګډبرو باندې ولي یو ځل زه مروت ته تل کې مروت ته زمون کلیوال ولته کې وړو کس ما سکلو یل زمون یو بل کلیوال هغه له کولو خو د مروت کجوري وي نو ما هغه په ډبرو باندې وستل کجوري مراته وایي چې مروت ما ما را ستراغه چې هم لیده کولم زور ورک مړ کړی و د ظالم زوی خدا دې خدای فضل دې کور پر ورسې یو کجره پوری تقریبا نه لګا دې ځون نه خلاص کړیو خدای فضل دې کور تر ورسې د خره والحفظ فهو على العامل دا ساتل ټول فصلی عامل باندې دی لکه کامران مستر وما كان بعد الادراك او هغه اعمال چې هغه وی ورسره په خیدل د میونه کل جداد کټ کول او الحفظ جرکت کول بعد ساتل فهو عليهما بالاشتراك ولو شرط الجداد على العامل کشرت شرط کن شراکت کول د کجورو یا د میوه على العامل یو جداد یو جزا د فرق ما تاسو ته مخکې کړو جز خاص په کجورو کې مستعملېږي جد عام مستعملېږي هر میوه کې لا يجوز جائز بالاتفاق ولي لانه لا عرف فيه فريق عرف نشته پس کې په دې مساقات کې په مزارعات کې شته خو پرې کور نشته پرې کې امام ابو یوسف هم سره اتفاق ده وما كان بعد القسم هغه افعال چې هغه سره تقسیم نوي فهو عليهما هغه په دواړو باندې لکه واجب دی على سبيل الانفراد لا فخ ولانه مال مشترک دا مال سو مشترک دي ته ولې مال مشترک ویلي دا مجازا ویلي تاسو ما شل کې مشترک مال قسم به اعتبار ما کان خبر برابر شي ولا عقد فدیو کې عقد نشته لکه چې التزام کړی ویل کې احدهما ولو شرط الحصاد في الزرع كشير ولو شرط الحصاد كشير شرط شو دا ريبل په مزارعات کې على رب الارض لا يجوز بالاجماع واللي عدم العرف فيه فريق عرف مشرك امام يوسف مذهب ده چې فاسد ده البته که په عامل باندې مقرر کړ موږ امام محمد او امام ابو حنیفه مذهب ده چې فاسد مزارعات او امام ابو يوسف مذهب ده چې فاسد را یو ځای کول رطب یو خدا چواری یو هغه چې په خشي او په ونه کې څه کوي ونه کې دا شرط فذلك عليهما دا په دواړو واجب ولی لانهما انهيا العقد دې دواړو په اتفاق باندې اخر ته رسول عقد مساقات ولی لما عزم على القصل چې دوار اراده وکړه کې په کټ کولو باندې والجداد بصرا فصار كما بعد الادراك دا د څه لکه په خول نه باندې د اراده او چې اوس په دارو تب دا په خیر کجوري سکو راوښته ټیک سمولا والله اعلم بالصواب صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه وخت لکه